پاغي حالات کې یو داغه کرام ذکر کوي چې الله وایي چې ګوره هغه مستجیبینو ته ما څنګه مدد وکړو دویمه خبره پاغي کې دا ذکر کوي چې موسی علیه الصلاۃ والسلام په کوم حالات کې ما ته محتاج و ته وګوره ولقد اتینا الله ویقینا یقینا مونږ ورکړو موسی موسی علی السلام ته و هارون هارون علی السلام ته الفرقان فرقان مو ورکړو فرقان څو تورات هغه چې جدا کون کې د حق او د باطل یا هغه معجزات و ضیاء او ډیر رڼا وا و ذکر نو نسیات للمتقین د پاره د متقینانو درې صفات ورکړي دي فرقان ضیاء ذکر دا درې واړه می الله تعالی وې د تور کړیو نو دا درې واړه پکیو خا الذین کسان یخشون ربهم چې یریږي در خپلنا بالغیب را متقیان څوک چې دا موسی علی السلام د کتاب نه فائدہ اخلي دا کسان چې یریږي در خپلنا بالغیب په حالت د نه لیدو د الله کې وهم من الساعه مشفقون او دوی د قیامت نه هم یریدون کړي وهذا ذکر مبارک اوس وای وهذا دا قران چې دی ذکر مبارک نصیحت دی مبارک ډیر خیر والا دی انزلناه مونږ نازل کړی دی افانتم له منکرون آیا تاسو له دې قران نه انکار کوونکی ولقد اتینا ابراهیم رشده اوس د دینه پس بل پیغمبر ذکر کوي چې هغه ګورا تاسو چې کوم مسلې نه غافل دی توحید مسله هغه ټول انبیا په هغه راغلي دي ابراهیم علی السلام ګورا هغه څنګه راغلي دي نو د ابراهیم علی السلام حالت ذکر کوي اول د ابراهیم علی السلام د قوم ته دعوت دی دا هغه نه پس دا هغه بوتان ماتول دي بیا په هغه باندې مشکلات حالات راتلل دي بیا الله تعالی دا هغه اکرام کړی دی نو دا اکرامات ذکر کوي ولقد اتینا ابراهیم الله و یقینا من ورکړو ابراهیم علی السلام ته رشده پویا ده پویا دا نبوت ته باندې وی من قبل مخکې د دینه نو بیا پویا دا من قبل مخکې د چانه دا چې نبوت شي من قبل قبل موسی و هارون مخکې د موسی او د هارون علی السلام نه یا رشد و پویا وا من قبل مخکې د نبوت ته نه د نبوت نه مخکې الله تعالی د ډیره پوهه ورکړې وا او په هدایت باندې وخا وکنا به عالمین او مونږ او په حالت د باندې پویا اذ قال لابيه یا کفا وقت چې وې د پلار خپل ته وقومه قوم خپل ته دا بیان نه تیر شوی دی بار بار ما هذه التماثيل ویسری دا تصویرونه ان التي اغه تصویرونه انتم لها عاکفون چې تاسو یې اغه ته عبادت کوونکې قالو انو غي وتوي وجدنا ابا انا مندلي زمغه مشران خپل لها دي لر عابدين عبادت کوونکی قال ابراهيم عليه السلام ورتوي لقد كنتم يقينا تاسو انتم تاسو واباؤكم وغفلاران مشران مو في ضلال مبين په گمراهي ښکارا کیو واضح دعوت یو سړی په ټول قوم کې بادشاہ خلاف پلار خلاف تر خلاف ټول خلاف یک یو د تر دوی سره وراره سره ایمان راوړل نو تعالی سلام نور څوک نشته دی او په یوازې باندې دومره په نره خبره کوي چې هغه ته وایي سره مون سره دلیل دار چې زمون پلان نه کدا کار کول وای لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین تاسو هم گمراهی پلان هم گمراهو نیکم هم گمراهو ټول وته ښکارا کړو ها قالو دی وته وی اجئتنا بالحق آیا تر هغه مون ته فرشتیا وباندې ام انت من اللاعبین یا سید لوبکون کنا هی صحیح خبر راته وکړه ته غپ لګې کدا ته مونږ ته رښتیا وای پلار دې کته دراله کاندل شروع کړی دي دا پرشتیا خبره کې کنا غپ لګې هغه ورته وی قال بر ربکم هغه ورته وی نه دا رښتیا خبره ده رښتیا مې تراوري رښتیا دادي بر ربکم بلکې رب تاسو چې رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی الذي اغه ذات ته فطرهن چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا وانا علی ذالکم من الشاهدین او زتی ما علی ذالکم پدی خبر باندې من الشاهدین د گواهانو نه دا خبره دا دعوت ورته ورکو قوم خو نه منو چې وی نه منو ابراهيم عليه السلام یې اورګه تاسو باندې خبره اثر نه کوي غافل او کنه دا قوم غافل او نو د غفلت د خلکو د غفلت د لری کول لپاره بیا کله کله د کاروایی ضرورت دی نو ابراهيم عليه السلام یې اورګه کاروایی کوم وتالله وی قسم په الله لا اكيدن اصنامکم زب چل جوړم تاسو دی بوتانو ته بعد ان تولوا مدبرين پس دا غنه تاسو لار شي شاکون کې میلې تا دیو ته وی راځه التسو صافات کې براشي وی زمونږه میله د جسم دنن تا زمون سره حالت لاړ شه دوته نه نه خنی مزه بیمار غوندې هم زی ورشي تاسو الته بیا راشي چې بیمار سمانه ده خو وی تاسو لاړ شي فجعلهم نو بس چې دوی لاړل فجعلهم نو وی ګرځول دا بوتان د دوی جزازن سری سری الا کبیرا مگر غلوی لهم د دوی د پاره هغه سره چې وغه ولا پرې خو دو لعلهم الیه یرجعون دې د پاره چې الیه دې ضمیر کې دوه دغه کوم معنی کوم الیه چې دوی دې مشر تراشی یرجعون واپس یو کی چې راشي د دنه پښتنه وکي نو پته ورته ولګي چې یاره دې خبره نه کوي نو دې بسنګ نه زموږ خدای شي یا لعلهم دې لپاره چې دوی الیه دې ابراهیم علیه السلام ته یرجعون واپس یو کی چې دوی ما ته راشي چې بیا خبره تکوم هغه ټیم کې بیا دعوت ته کاروي نه پس کوي بیا ډېر ښه تاثیر کوي چې دا کاروي مې دې وجه نه کړی وا قالو نو دوی راغل به من فعل هذا چا کړي دا کار به الہتنا په دې خدایانو زمونږه انه لمن الظالمین یقینا دغه خډیر دغه خډیر ظالمانو نه دی دا خو ډیر لوی ظالم دی د موږ خدایان دا ټوپړي ټوپړي کړی دي قالون دی یو پکې دا نو دا باز وی باز پکې وی سمعنا فتن موږ اوریدل دي یو ځوان یذکرهم چې یادې دوی زموږ د خدایان یذکرهم یسبهم و یعیبهم زموږ د خدایان یادې په دې خار کې وسړېشتا یقال له ابراهیم چې ویل کېږي هغه ته ابراهیم ابراهیم په نوم یو ځوان دی هغه وی زمونږ د خدای نه پسې بدر دوی وی هغه به دا کار کړی یا دار چې یذکرهم دا وی هغه کسان وی چې کم کله ابراهیم علیه السلام دی روان شو میلې ته ابراهیم علیه السلام ځان سره وی تالله لاکیدن ناسنامکم وی قسم دې دا بوتان در لماتو منن چې دا خبره نو دا باز واوریدا وی قسم نه موږ ته هغه ټیم اوریدلی وی د یادول دا خبره د کوله یقال له ابراهیم چې ویل کیږي ته ابراهیم قالو نذی وی فاتو به را ولی دی علی اعین الناس په مخامخ د سترګو د خلقو اے د خلقو په وړاندې را ولی مجلس ته را ولی لعلهم یشهدون د لپاره چې خلک په گوايو کی خوشی یا لعلهم یشهدون د لپاره چې خلک تماشو کی دې سره مونږ څنګه چل کوو قالو ندی وی انت فعلت هذا بالهتنا آیا تا کړه است ابراهيم عليه السلام وی آیا تا کړه دې هذا دا کار بالهتنا په خدایانو زمونږه یا ابراهيم اے ابراهيم قال ابراهيم عليه السلام جواب ورکړو وی بل فعله کبیرهم هذا بل فعله باندې به ودرېږي خو وخت کې څه کنه بل فعله کبیرهم هذا بلکې کړه دا کبیرهم هذا مشر دغه دی فاسالوهم ان كانوا ينتقون نو پختنه ته وکي ان كانوا ينتقون کچرته سوي دی خبره کوونکی وی دا اغرازی حدیث کی ثلاث کذباتن دری دروغ ابراهیم علیہ السلام وی وی دا الله د پاره هغه دروغ نه یاد اصل کې دروغ نه دی ویلي توریه کړل ابراهیم علیہ السلام چل کړل چل دي دا کې تاسو ګورئ چل کړل دا وطن دی چې دا دی مشر کړی بلکې دلته کې دا خبره کړې ده تاسو کلام ته وګورئ لګو فاسالوه من كانوا ينفقون پښتنه ته نو کوي چې چرته دوی خبرې کوي دا ان كانوا ينفقون شرط کې دا جمله شرطیه ده یعنی بل فعله ان كانوا ينفقون که چرته خبرې دوی کوي پښتنه ته وګورئ که چرته خبرې دوی کوي نو بیا به دې کړی دریم شعرانی وی بل فعله بلکې کړی دی دلرا چا کبیرهم مشر دی مشر څوک ته الله دی دا الله کړی دی زما په لاسونو یو کل سامي برابر کړ هاذا فاسالو من کانوا ينفقون پوښوي دغه له بس پښتنه ته کوي چې چرته دی خبره کوي نو چا نه پښتنه ته کوي چې چا کار کړی دی خا فرجعوا دی واپس شو الی انفسهم ځانونو خپلتا اے خپل نفس ته توجه وکړه پوښوي سی وی فقالو دی وی انکم انتم الظالمون یقینا تاسو خو ظالمان یی ځان تخپل وای دا وکړ سړی ځان تخپل وای ها لکه دا مونږ سره ځان کو رښتیا دی خبره نه کړی دی خو سکول نه شي کنه ثم نکسو پوښوي دی سکول نه شي ما تکړه لاله او دغه چکم دنو مطلب دا دی چې دی سکول نه شو او خبرې ته پښتنه کو سکولې نشي هغه انسان په مندر کې یو دغه بوتو دغه بوتا بوتو کنه نو دغه غاړه کې ډېر غټ هار چي دلو د سرو درو غاښونه هغه د دوی کوي کنه لاسونو ته د سرو درو بنگلو چې تر شپې غل راغله دي نو بنگلي تی مستي دي هغه هار تی مستلې هغه وګونو نه والي مستلې غاښونه هم تیز کړي نو سحر چې هغه کم منجور هغه سره هغه چې ته کتلی کتلی کنه نو بس خپل کې وته نیولې چې ما ته ولو یلته بل هغه چې مکو ظالم ولې ماته هغه وی چې نه پدری کا تا پتلو کا سبې نیولې لاسونه نبی ولا بنگړي استي پدوا کا سبې نیولې وګور نبی ولا والي لري کړی پدری کا سبې نیولې غاړې نبی ولا هار استي خو چې په خوله کې ولا لاسونه وال نو د چک نشو لګولې پوه چې چک لګولې وي د خدای غرق نو فرجعوا الى انفسهم نو دی هغه شان چلو کو فقالوا نو دی وی انکم انتم الظالمون یقینا تاسو خو ظالمان یې ثم نكسوا على رؤوسهم نو بیا اول تکړې شو په سرونو خپلو څنګه واپ اول تکړې شو مطلب دا دی چې بیا په ځد کرال خبر باندې اقرار وکړي او دا هم غلط یو خو بیا وی چې نزد کو فقالو دی وی ها نو سو وی لقد علمت وی یقینا تا ته پته ده ما ها اولا ينتقون چې دی خو خبره نه کوي دا خو تا ته خپته ده کنه چې دا خبره وکړه ابراهيم عليه السلام تر دعوت مکمله او صدر در بیان جاری کړو قال وی افتعبدون نو آیا تاسو عبادت کوي من دون الله غیر د الله نه ما دا هغه تعالی ينفعکم شیئا چې ګټه نه درکې تاسو ته یو شی ها تاسو ته هیڅ فائدہ نه درکې ولا یضرکم نو نقصان درکې او فل لکم نو تباشی تاسو ولما تباید تاسو لرا ولما تعبدون او هغه خدایان نه تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ و بی عقل تاسو داسې خلکو دا کوي عبادت کوي چې هغه تاسو ته هیڅ نفع نقصان نشي درته بس دوی خو نور زدیان کنا نو قالو دی وی حرقوه وی سوځوي وانصروا الہتکم او بدل واخلی د خپل خدایانو ان کنتم فاعلین کچری تاسو کوونکی مفسرین وای بندي کړو و کاله بندي کړو سزاګان مزاګان راوګي باسي څنګه چللې ما کی سره پوښوي وی خابت دی ویل سميږي بیا ورله اور راجم کړو تاریخي اور الله وی را به شيخه ډیر خطرناک اور بل شو بیا ابراهيم داغي اور مان څور ورغو چې وروي ګرځولو نو قلنا الله وی مونږ وی یا نارو ای اورا کونی شبردن یک و سلاما او برابر حالت والا علی ابراهیم په ابراهیم باندې بس مونږ اور ته وی اور په دغه برابر شو یو میاش په اور کې ناس ښه پوه یو میاش ناس په سور کې انګورم پکې بعد مفسرین لیکلي هغه پکې پړل خلا انګور غونچا کې پکې پړل او خې اور ابراهیم اسلام وی دغه وی خا نو فا و ارادو به کیدن اراده او کدی په د باندې کیدن د چل د چل د قتل فجعلناهم الاخسرین نو وګرځول دي موږ تاوانیان اته تاوان مو دومره لرګي مرګي را جمع کړل الله وی ایسو نشو ونجیناه او موږ بچ رو اوس کرام بیان او موږ بچ د ابراهیم علی السلام ولوط نو لوط علی السلام او بو متل ال الارض التي غسمکتا وکلن جعلنا صالحین او دا ټول چې جعلنا موږ ګرځولیو صالحین نیکان خلق وجعلناهم ائمه او ګرځولی مو دا ائمه امامان انبیاء يهدون بامرنا چې بیان دې کو زمونږ د وحی زمونږ د امر زمونږ د دین او اوحینا الیهم فعل الخيرات او وحی کړو موږ دوی ته د کولو د خو کارونو خیرات سری ما ثبت بالکتاب والسنه و اقام الصلاه او پابندی د موز و ایتاء الزکا او د زکات ور کولو وکانو لنا عابدین الله وی اغم زما عبادت کوون کیو خوشوی دای تذکیر ورکو په حالت ابراهیم علی السلام سره و غافلانو د ابراهیم علی السلام د دعوت نه برخ واخلی کده دعوت نه ناخلی د حالت نه واخلی کده حالت نه ناخلی د اکرام نه واخلی چې ما سمره اکرام کړو څنګه می بچ کو د اور کې می بچ کو بیا می دغه مبارک مکه ته بوتلو د عذاب دغه خار نه یا د هغه خلکو نن بچ کړو کانت تعمل الخبائث چې و چې عمل به کو عمل به کولو الخبائث د خبيث کارونو وکان انهم كانوا قوم سوء یقینا ودا قوم د لوط علیہ السلام قوم د بدی فاسقین او فسق کوونکو لوط علیہ السلام ته وګوره غافل راوښته د لوط علی السلام باندې څنګه اکرام وکړو ولی ځکه چې د حق او د توحید باندې کلاکو نو تم داسې شه بس لهدا تا ته هم اکرام وکم وادخلنا فی رحمتنا او داخل مې کو هغه په خپل رحمت کې انه من الصالحین یقینا د لوط علی السلام چې د نیکانو خلقو نو و نوحا اذ نارا من قبل دا چې لګ مخ کې لاړ نوح علی السلام وګوره هغه ته مې الله تعالی وی څنګه اکرام کړو و نوحا او نوح علی السلام اذ نادا کله چې आवाज وکمږه ته من قبل مخ کې دینه فاستجبنا له نو مون قبول کړه आवाज ددو دا دا دعا ددو فنجیناه نو بچ مکو دی او اهله کورنۍ ددو من الكرب العظیم دا لوی مصیبت نا لوی مصیبت سو غر کېدل د قوم ددو الله وی دا غینه می بچ کو ونصرناه او مون بچ کړه من القوم الذين دا قوم دا کسانو نا دا قوم نا الذين کسان کذبوا بیااتنا چې دروغجن ګڼلی آیاتونه زمونږه انهم یقینا دا قوم د نوح علیہ السلام چې کانوا قوم سوء وقوم د بدی خو فاغرقناهم اجمعين نو غرق میکل هغه ټول نو د دعا وګوره ها هغه یو الله تعالی په دې وجه کړه دې حالت نظر حالت نه تدغه واخلا د زره دعوت نه دغه نصیحت واخلا کله دین نه د دې اکرام نه واخلا ما په سبانه بچو نو دغه شان دا تذکیر للغافلین دی و داوود و سليمان بل وګوره داوود علیہ السلام تا و سليمان او سليمان علیہ السلام اذ يحكمانی کله چې فیصله کوله دی دواړو په حرث په فصل کې اذن فشت کله چې شپې داخل شوی وي فی پر فصل کې غنم القوم هغه غړي میګه د چا د قوم وکنا لحکمهم شاهدین او مونږه په فیصله د دوی ته شاهدین حاضر ناظر مونږ د دوی فیصله کته چې کله فیصله کوله چا فیصله کوله داوود او سليمان علیه السلام له فیصله رااله لند زر درته داوود او سليمان علیه السلام له فیصله رااله په شکل څه شکل باندې د یو سړی زمیدارو او بل سړی چې کوم دی هغه شپونو د هغه شپون هغه دغه چې کوم میږي هغه تلې وی او دغه په فصل خراب کړو د زمیدار نو داوود علی السلام او سليمان علی السلام له فیصله رااله نو داوود علی السلام نو چې بس پیدا دا میږي چې دی نو دا حواله کوي چاته دا د شپون دغه ته زمیدار تا او زمیدار دا فصل حواله کوي شپون تا بس دا کیسه دا فیصله مې وکړه الله تعالی داغه فیصله او بس داغه اجتهاد وکړو په دغه وخت کې خو سليمان عليه السلام لګي داغه فیصله سکړه هغه منسوخ کړ چې نه فیصله په دې سکه ځکه مکوي زمیدار له دمیګو سره ول سر چرته ورزي او بیا هغه کل د پټي سمباله ول سر چرته ورزي نو دا سر به وکړو چې زمیدار ته فصل دې تر هغه پورې شپون تاواله تر څو پورې چې زور ځای ته نه راغله او دغه ته کوم دې نو ګډ والا تا میګو والا ته هغه ته دا والی او زمیدار کلمې کې تراغي پورې والی دومره نه پرې چې اخلي تر څو پرې چې فصل نه را برابر شوی دا فیصله وکړن الله وی داوود او سليمان اذ يحكمان في الحرث کله چې فیصله کوله دواړو په بار د فصل کې اذ نفست کله چې داخل شو فی فاغی کې غنم القوم هغه ګډه د قوم وکنا لحکمهم شاهدین او مو مونږه فیصله لدوی ته شاهدین حاضر ففهمنا سليمان نو پوهه ورکه مونږه ا ها د دې فیصله سليمان سليمان عليه السلام ته وکلن آتینا او ورکړو مونږه هر یو ته حکم او علم هر یو ته ګوره پویا او علم دا نه چې نه سوات داوود علیہ السلام هغه پویا کما وا نه نه دا هغه پویا و خو دې کې اتحاد کې خطا شو خو شوی فیصله چې کوم د سليمان علیہ السلام وکړه یا دا چې مطلب دا دی چې دا هغه فیصله منسوخ کړه یا داوود علیہ السلام لا فیصله نه وکړي بازي وای وای اراده کړو چې دا فیصله کوم سليمان علیہ السلام ته نه فیصله دا نه کوم دا څه کوم یو خدای دې خپل فیصله الله وی ګورا زما چې څوک تابعدار شي دی په علم سره اکرام کوم خو چې کنه د چان په علم سره کړي د چان په نجات سره کړي دا ټول یو قتل وسخرنا ما داوود الجبال او تابع کړو موږ د داوود علیه السلام سره الجبال غرونا یسبحنا چې پاکي به بیان ولا د الله والطير او مرغې موږ ورنه تابع کړي وی هغه هم داوود علیه السلام چې وکړه زبور وی نو غرب او سرم شروع مرغې بو سرم شروع وی ها وکنا فاعلین او او یو موږ کوون کې داسې کارونو وعلمناه صنعت لبوس او خودلو مونږ دی سليمان داوود عليه السلام ته صنعت لبوس هغه جوړول د زغرو لکم دا لباس تاسو هغه زغر تاسو لتحسنکم دې پاره چې بچ کی تاسو من باسکم دا هغه جنگ تاسو نه فهل انتم شاکرون نو آیا ای تاسو شکر کوونکی معلومه ګدار داوود عليه السلام په دور کې جهاد ډیرو نو په دې وجه باندې هغه زغری زیات جوړولې الله وی فهل انتم شاکرون آیا ای تاسو شکر ادا کوونکی شکر ادا کول په دې مقام کې سړي مفسرین وای چې دا وسله ده په خپل ځای کې استعمالول د الله د دین لپاره بس دغه ده ولی سليمان الريح او د سليمان عليه السلام لپاره موږ تابع کړو الريح د هوا عاصفه تیزه التبراتی بل ځای کې چې هغه نرمه وا او دلته روخا ان براتی صورت سات کې او دلته وي تیزه وا نو مختلف حالات نو چې کله به غختل نو تیزه به کړه چې کله به غختل نرمه به کړه تجربه امره چلیده ودا په حکم د الله تعالی باندې ال الارض التي غزمکتا بارکنا فيها چې موږ برکت چولو پاره کې نو تلو راتلو بها پوه شو کنه دا سفر به کولی شام ته بتلو بس هغه تک ته باندې بکینا تو هوا ته به امر وکړو هوا به تیز رااله بس لا بڑو ګرمي لو بیا په شام کې ناستو د میاشت سفر به پلاو کې والو بیا به کوم استخر ته بتلو بیا به د مازیګر ټایم کې کوم دنه بابل ته عراق ته براتلو او بل روایت راځي کابل ته براتلو وکنا بكل شيء عليم او موږ په هر یو څه باندې پویا ها ومن الشیاطین او تابع کړي نو سليمان عليه السلام لره بعد شیطانان پیریان جنات من اغو یغوسون له چې غفي به والد لر په سمندر کې سمندر کې به غفي والي ملغلره به راځتلې و يعملون عملا دون ذلك او کارونه به کول نور کارونه دینه غیر وکنا لهم حافظین الله وای مونږ دا غوی حفاظت کوونکو د سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام حفاظت هم ما کړی دی اکرام هم ما کړی دی پوښوي ولی زکه چې هغه توحید د الله منلو نو و غافل د دوی د حالت نه نصیحت والا کنه راشه دا وګوره و ایوب ایوب عليه السلام اذ نادى ربه یاد ک ایوب واذكر صبر ایوب یاد کا صبر د ایوب علی السلام اذ نادا ربه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته وی انی مسنی الضر یقینا رسیدلې ما تمرز وانت ارحم الراحمین او ته بهتر د رحم کوونکو نه غواړي نه لري کرانه خو بس صرف ذکر کړو او بیا توسل پیش کړو بس نور ادبا بیا سوال نه کوي اتل اسکال بیمارخه نور کسی نسی په پرې لږه او نه کوي ښا اسرایلی کسی دی په بدن کې چنجي شي او چنجي ولاندې پرې او تاوروا دی وسو بیا په زخم باندې کې خدای پیغمبر توهین دی دا مکمل اسرایلی ضعیف روایت کی منکر اگر انا نقل کئ نو اگر نو خپکه اذ نا خو صرف بیمار شو انی مست او مال ته الله غست او مال ټول تبا شو انی مستن یضر وان تر حم الرحمین فاستجبنا له نو مون قبول کړ دعا له فکشفنا به نو لر فکشفنا ما به من ضر نو لری کوم دنا هغه مرض او اتیناه اهله او ورک مونږه کورنۍ دته کورنۍ دته دوباره مو ته هغه اهل ورکو ومثلهم معهم او دا هغه غون دا هغه عمر دمر نور پوه شو کنه دا هغه مثل معهم سره دا هغه نه هغه شو وسره من نور اولادهم وتورکو رحمتا من عندنا دا ازرو رحمت شفقت من عندنا زمون دی طرفنا وذکر للعابدین او نصیحت تل پار دا نصیحت تل پار للعابدین دا رحمت دے او نصیحت تل عبادت کوونکو خلقو لپاره چې هغه نصیحت واخلي نو تراشه ذکر واخلا تذکیر الغافلین کرا واخلا د ایوب علی السلام قصه ایوب علی السلام وګورا داغه حالت وګورا چا اکرام وکړو چا ورله حالت خسته کړو الله تعالی ورله وکړو و اسماعیل دغه رنگ یاد ک اسماعیل علی السلام و ادریس او ادریس علی السلام و ذلکفل او ذلکفل علی السلام ذلکفل څوک و ذلکفل چې بشر ابن ایوب د ایوب علی السلام سو زیو خا ایوب علیہ السلام چې وو دا د عیسی علیہ السلام په اولاد کې دا بنی اسرائیل کې نه دی دا په رومیانو کې یورپیانو کې راغلی خو دا پیغمبر د د زوی بیا سو کو هغه عیسی دا دغه ذوالکفل وای بشر ابن ایوب بعد وای ذوالکفل چې دا الیاس والله عالم کل من الصابرین دا ټول د چانو صبر کوونکو نو وادخلناهم فی رحمتنا او داخل کړو مونږ دوی فی رحمتنا پر رحمت خپل کې انهم من الصالحین یقینا دوی د نیکانو خلقونه دا ټول نیکان نو د دوی حالت ته وګوره چې دوی صلاح کړی دا اصلاح کړی دا ځان او دغه رنګ عبادت دی یو الله کړی توحید منل دی نو د دوی لما کوم را اکرام کړی اکرام المستجیبین شروع کنه وظنون اذ ذهب مغاضبا او یاد کا ظنون ظنون هغه مئی والا نون مئی ته وای او ظنون مئی والا مئی والا تو کو یونس علیہ السلام ها یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا کله چې اوته لاړو د قوم نه مغاضبا فدا سے حال کی چې غوسه او قوم باندې قوم ته غوسه او قوم ایمان نه راوړو قوم ته وی الله بدر باندې عذاب راولي او ما ته ویل چې عذاب ته راولم اوس چې دوی چې الله باندې عذاب راولي بس دلال روان شو کنه لیکن په دې ځای کې الله تعالی لا وحی نه ورالی ګره پیغمبر ته الله بیا وحی راولی چې دا اوس دا او دې مخ کې لاړو نو الله تعالی هغه ځکه لګ دا کړو فظننا نو د ګمان وکړو الله نقدر علیه دې تمانه ته وګورئ الله نقدر علیه دا سني چې دا معنا وکي چې الله نقدر علی ارجز به موږ قدرت کو نه لرو په د باندې کدا ګمان پیغمبرو کې غلاړو بس بیا عام مسلمان یو کافر کیږي کړه پیغمبر بیا کړه پیغمبر دا ګمان کوي نه دلته کې قدر چې دی دا من ال من القدر الى من القدرت د قدرت نه نه قدر دی قدر تنګي ته وای الله نقدر علیه دا ګمان کو چې هرگز به تنګی رانه ولمون په د باندې دا ګمان الله ما تنګی نه راولي فالله دې ما پر اوستا فنا دا په ظلمات بس بیا چلو شو هغه بیا نور راځي سورته صافات کې دلته خو ته کرام ذکر کوي کنه نو هغه بل حالت ذکر نه کړو چې بیا لاړو دغه ته پرې وته د مې خلې ته لاړو هغه ته ذکر نه کړو هغه اکرام ته ذکر کوي نو فنا دا आवाज یو کړو چې ظلمات په ډیرو تیارو کې ډیر تیارې سوي یو تیار د شپې و یو تیار د سمندر و یو د مې د ګډې و وکذالک ننجی المؤمنین او دارنګ موږ بچو مؤمنان خلق دا اکرام موږ کو نو سلیمان یونس علیہ السلام ته وګوره په دې باندې تذکیر غافل حاصل کا چې څنګه بیا د خپل بندگانو مدد کوم او اکرام کوم خا دا نه ګوري نو راته زکریا علیہ السلام وګوره و زکریا او بل زکریا علیہ السلام اذ نادا ربه کله چې आवाज وکړ خپل تا رب وی ای رب زما لا تذرنی م پرېګ دما فردن یک یوازې اولاد راکی وانت خیر الوارثین او تب بهتر د وارثان او رستو پاتې کیدونکو نه وارث یعنی رستو پاتې کیدونکو ته الله تعالی خیری فاستجبنا له من قبول کړه دعا له او وهبنا له یحیی او هم بخدت یحیی علی السلام واصلحنا له زوجا اصلحنا دا سنی جمانو کې صالحه مقرر د بیبي د بیبي خو مکه نه صالحه وا واصلحنا او جوګه مقرر د اولاد له دلر زوجه بیبي ده د بیبي خو د اولاد جوګه نه غریبه کا دغه وړي بډای وا الله ما د اولاد جوګه کړه انهم كانوا يسارعون في الخيرات د دې ټول حالت مجموعي سره مجموعي حالت دا دغه فزان کرا ولو ته هغه بیانې انهم دا ټول پیغمبران چې کانو د یسارعون چې وړاندې کېدل بد یو بل نه فل خیرات په کارونو د نیکو کې و یدعوننا بل کار دا او چې مونږ به را بللو مدد به زمونږ نه وختلو رغبن په مینې سره رغبن پر رغبت سره و رهبن او په یاري سره چې څنګه دعا مې رات نه کې الله رانه خپه نشي وکانو لنا خاشعين او دې مونږ ته عاجزي کوونکي دا د ټولو اخیری خلاصه ته په یو آیات کې بیان کړه چې دا ټولو دغه حالت ځکه مولای کرام کړو راز غافله دک حالات پزان کرا ول استاب می کرام حکم خولتی او دا پیغمبران تیر شو او د پیغمبران د باب نفس د اولیاء یو باب یو مختصره خلاصه اولیاء موره ولتی او هغه زنانا احسنت فرجها چې بچ ساتل او گریوان خپل ګورې فرق سره هغه معنا نه دغه هغه سره هغه ډیره خل خپل ځان بچ ساتي لیکن هغه خپل گریوان فرج د د وجود د اسمره د کپړو د اسمره دغه څه دی خلی هغه نشانه د پاره د ټول عالم د خلکو د پاره نشانه د اخلاص رضی الله تعالی پیدا کړ اسمان ته خو جوړ عجیب عجیب علامه پیدا کنه ها ان هذه امتکم امه واحده وصلی الله علیه و دک دغه خلک راونیسا بل خواته مذهب په بل چا پسې مذهب ان هذه امتکم یقینا دغه چې د امتکم دین تاسو دا وای امت په معنا د ملت سره دلته کې راغلی دی ما تاسو ته ویلي وم دلته کې امت په معنا د ملت سره راځي دا کشاف لیکلي دي امتکم ملت تاسو دی امت واحده ملت یو دی د ټول پیغمبرانو یو دین دی دا نشته چې هغه یې کې دغه توحید او استاپ دې کې بشیر کې دا پکې نشته وي وانا ربکم فاعبدون او یقینا او زستا سره فاعبدون نو مال بندگی خاص کړي وتقطعوا امرهم نو بیا رستنو خلقو دا دین دا کړل الله وی وتقطعوا امرهم او ټوکړي ټوکړي کده رستنو دین خپل کلن الینا بینهم خپل مینس کې کلن الینا راجعون دا ټول مون طرف ته واپس کیدون کی دي ذرا بشي دوی دین تقسیم کچا یو ټوکړه لا واخ چا بل ټوکړه وی پورا دین دار بل وی دار بل وی دار الله وی دا پورا دین نه دی پورا دین دغه رجل اماره بیان کو د انبیاء علیهم السلام په نقش قدم باندې روان شه په دغه لار باندې دا نو په دې باب کې دا تر دې پورې دا باب چلی دو په دې باب کې در څه ذکر کو تذکیر الغافلین بے اکرام المستجیبین یله کما چې کم خلق دا زما دعوت قبول کی کنه دا غي د څنګه اکرام کوم ته دی ول سو پیغمبران ته وګوره د یو یو می څنګه څنګه اکرام کړی دی ولې نه کړی دا کدما دا دعوت منلو تی او مانا تام دا شانتی اکرام کوم